سورۃ الصافات په شورو کې په دې اوصافو کې د مفسرینو کلام دی لوی وجه تسمیه خود دې صورت ظاهر ده والصافات په دې تسمیه خو دې ده نه ظاهر شو سوره انعام نه ده پس نازل شوه ده سوره انعام نه پس نازل شوه ده او د سوره لقمان نمخ کې نازل شوی دی حالت جمعی کې 37 نمبر صورت ته د قران او په حالت د نزول کې 56 نمبر صورت ته په حالت د نزول کې 56 نمبر صورت ته قران کریم دی دا د تیر صورت په اخر کې مضمون د توحید سوره یاسین په اخر کې مضمون د توحید او په ابتدا د سوره صافات کې مضمون د توحید دی دغه سه په خاتمه د تیر صورت کې ذکر د تسبیح او بیان د حشر او دا په دواړو کې د فی کلیهما موضوع سره الدعوت الى التوحید موضوع د صورت دعوت الى التوحید خلاصه د صورت صدا چې د کفار او معبودان چې دي هغه کې ملائکیم دي حضرت عیسی علی السلام هم دي حضرت عزیر علی السلام هم دي او دا ټول ظاهر خپل عجز الله طرف ته یو ربط بل د ما قبل سره هغه دا چې د سوره یاسین په آخر کې هم د توحید ذکر په سبحان الذی الفاظ سره بيدیه ملکوت کل شی او د دې صورت آغاز ان الہکم الہ ان الہکم لواحدن چې هغه ذکر د توحید دی والصافات صفا د دې والصافات صفا لفظ چې دی د دې ډېر تفسیرونه دي چې په یو ځای بالکل کې نه نه ګناه ده بالکل چې کې نه نه په یو ځای داسې دلته التا التا التا التا ګرځه پکې ډیر تفسیرونه دي دی وصفات صفن تفسیر کبیر مظهری روح المانی معالم التنزیل وغیرہ کې یو تفسیر دا دی چې دا د فرشتو صفات دي وصفات صفن کې دا صفات د فرشتو دي دویم تفسیر دا دی چې دینه د مجاهدینو صفونه مراد دي مجاهدینو صفونه مراد دي دریم تفسیر دی د منځګزارو صفونه ته مراد دي او سلورم تفسیر دی چې تبلیغیانو جماعتونه ته مراد دي الله فرمای والصافات صفا بسم الله الذي بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا قسم دې د صف کیدونکو په قطار سره قسم دې د صف کیدونکو په قطار سره یا قسم می دی پاغ فرشتو باندې چې صف کیدون کی دی په قطار سره فزاجرات الزجرا بیا می قسم می دی پاغ فرشتو باندې چې شړون کی دی په تیزه سره سوک شړی شیطانان او رب د مشرقونو دی رب د مشرقونو دی مشارق نه دی رب دی دلته مشارق جمع داو لله المشرق والمغرب کې مفرد دی او په سوره رحمان کې تسنیه او رب المشرقین و رب المغربین اور معنی لیکلی چې اس تعارض نشته دی باندې موږ تفصیلی بحث کړو که خیال کې مرাজি تفصیلی بحث موږ په دې کړو چلته مشارق ولې دلته مشرقین ولې دی ولته مشرق ولې دی الله مالوسی رحمت الله علیه وی چې تعارض نشته چې کوم ځای مفرد دی التسمت او جهاد د مشرق او د مغرب ته نه مراد دي ځکه مفرد دی چې کوم ځای تسنیه ده نو مشرق السیف و مشرق الشتا مغرب السیف و مغرب الشتا تسنیه په صورت کې د جمی د اوړي مشرق او مغرب بدل بدل داغي ذکر دی کم ځای چې مشارق او مغارب راغلي دي نو الته د روزانه مشرق او مغرب مراد دی ځکه چې د نن نه سبا لغونې بدلی سبا نه بل ورځ لغونې بدلی نو په دې صورت کې غلګ لګ بدلیدل هم ځای خو بدلیدل شو کنه ځای بدلیدل شو نو په دې وجه 360 مشرقونه او مغربونه جوړ شو 360 مشرقونه 360 مغربونه یو یو منټ بدلیږي بدلیږي او بدلیږي نو فرمایي نو دغه څه په دې کې د ملیونو فرق راغی دنن او د کال پس سبا کې ان زینا سما دنیا په تحقیق سره مون خسته کا اسمان دنیوي بزینت الکواکب په خایسوالی د ستورو سره په زینت د ستورو سره وحفظا من كل شیطان او حفاظت بیزاوی محلی وای چې دا مفعول مطلق دی حفظا لګیدل به د پسې شهاب ثاقب شهاب شعلی ته وی ثاقب سوزون کې فاستفتهم ای فاسالهم سوال کوي دینا اهم اشد خلقا آیا دی ډیر سخت دی په اعتبار دی ایجاد د مخلوق سره ام من خلقنا ام من خلقنا اهم شد خلقا امن خلقنا یا چا چې مونږه پیدا کړیو څوک چې مونږه پیدا کړی دي ان خلقناهم په تحقیق سره مونږ دوی پیدا کړی دي من طین لازب د خټه خمبیر شوی نه او زجرتون واحده د دې تفسیر دی لکه ربه رجلن ربه رجلن کې دا هو ضمیر چې دا مبهم دی ربه رجلن کې دا هو ضمیر مبهم دی چې د هي ضمیر لمبعوثون کې بوستون مصدر طرف تراجی دی معنی وداوی چې دا بوسه کما دا دا زجر واحده ده یو غصه به یو ډانټ چې کوم ته ویل شي اسرافیل علیہ الصلات والسلام به بیګل کې پوکې ورکی نو بس دی با اچانک ټول ولاړی نیغ نیغ بګوري دی بو کاش دا خو روز دو پس دغه د جزا ده روز د قیامت ده دا خو روز د فیصله ده د کمی چې بتاسو تکذیب کولو وحشر الذين ظلموا جمع کی تاسو هغه خلق لرا ظلمو انفسهم بالشرک چې په ځانونو یې ظلم کړو په شرک سره دې ما قبل سره ربط ته هغه دا چې برنم د قیامت ذکر را روانو مخکم د قیامت ذکر دی وازواجهم دویم تفسیر دا دی چې د دې دا نمبر والته نه مراد ده مثال څه دی مثلا يهوديان چې دا به يهوديانو سره ملاو شي نصارا به نصاراو سره کمی کمی طبقه د کفارو شي دي د دې او د دې دغه معبودانو جوړې جوړې کوي من دون الله د الله نه علاوه فادوهم فهدوهم هدایت ور کدیلا الی صراط الجحیم د جهنم لارې طرف ته وقفوهم قالوا اتباع المتبوعين چا چې تبا کړی هغه وې انکم کنتم په تحقیق سره تاسو چې وای تاتون نا راتګم کړو په مونږه باندې عن الیمین د خي طرفنا د یمین معنی چې دا د قوت او د زورم راضی ګره د یمین معنی د قوت د زور د طاقت دا معنی مرضی یمین معنی قسم هم ده کچره معنی د قسم وی نو عن به په معنی د با کی وی بیا تاتوننا بالیمین کنتم قوما طاغین تاسو کافران وای قوم کافران فحق علينا قول ربنا فثابت شو پمونګه باندې وعده د پروردگار زمونږه ان لذائقون پتاکیک سرا ان لذائقون مونږه خامخا عذاب سکون کیو کار کو بالمجرمین د مجرمانو سره دغه چل ور سره کو انهم کانوا فتاکیک سره دای چو اذا قیل لهم کله چو ویل شي دیتا لا اله الا الله نشته د بل معبود لایق د عبادت مگر یو الله دی نو یستكبرون دی بیا تکبر کوي یقولون ما وجدنا علیه آباءنا الاولون بیا داوی نو دا روان یو بچینو ضرور او غاثرات پک غیبی کې نو سنا سیغا لون کې فرق وی نور نور کار دلته مخراوی چې برا خریلام دی پوبو کې خری پکی او پچم کوي پکې امتیازم پکې کوي او هغه بچ مخ کې راځي مخامخه اثر ظاهری وی پاغه کې دی به ضروري دینه چې وبوس کې قران به قصد کوي زم دې کې امتیاز یو کینو خبه زده کوي او پلیتی وبري امتیاز یو پکې کې کدا بس کې او ټول سرات پکې ښکاری مخامخ کاری پکې دومره دومره پکې دا غندونه را رواني لکه هندستان کې چې جمنا دی په جمنا کې ودا پړ پوسونه پکې پراتی یې سا غندونه سټیا جمنا دا سره تاسو چې نوم اورئ تاسو وایي دا به ډېر مشهور دریا دی چې جنا ګنگا نور چې وی وی نو بیا وایي چې خدای ګنگا ته مې کته نه چې دا لاسه ګن دی جمنا ته مې کته نه نو داسې فرمایي وما تجزون ای لا یزداو رؤوسهم امام بخاری کتاب التفسیر کې د غول معنی کوي وجع البطن د خېټې درد یعنی دې شراب سره بخېټه کې درد ني دلته خو چوس کی دا کوپه الته خېټه کې درد راشي الته پړت سره ارس وشتي دا دلته چې کم سکی نو د جنت شرابو کې بدا چلنی ای لاجلها غول دویم تفسیری کوي بعضی بعض حضرات د غول معنی کوي الصدا په معنی د سر درد د سر درد نو په دغه شرابو کې بس سر درد اومني داسې شراب وي دا بم پکی قاضی بیزاوی رحمت الله علیه ابو سعود کې دی یو معنی کوي چې د شرم د وجه نه به دا غي سترګې ښکته وي د جنت د بیبيانو با د ډیر شرم او د حیا د وجه سترګې ښکته وي دویم معنی کوي چې قاصرات الطرف على ازواجهن دا د کافرانو د لونه چې کوم بالغ شي ویني دا به جنت کې حوري وي دا به جنت کې حوري دینه سوال دا وشي چې سلف خووي چې د غحوري به د جنت مخلوق دي دنیا نه تل مخلوق بدای نه نو نو ای جواب ورکړي چې سلف هم قیاس کړي دي موږ هم قیاس کوو سلف هم قیاس کړي دي موږ هم قیاس کوو جواب بدای چې سلف قیاس نه کوي اکابر زمونږ چی سلف قیاس نه کوي او کچری ویم کی نو د ټولو په مقابله کې د یو ادریدل دا انصاف نه دی د ټولو مقابله کې د یو درېدل سلف چې نه جمهور دي او دا د یو کس تفسیر دی دا انصاف نه دی لکه نه پوهېږي بل نه زده کړه در منصور معالم التنزیل مجموع الزوائد جمع الفوائد وغیرہ کې روایات دي چې خلقنا من کافور دا به د کافور نه جوړ کړی شي کافور نه به الله تعالی پیدا کړی دي بعضی وی خلقنا من مسک دا به د مشکو نه چې نن هم په اته سلوي غزر روپۍ یو توله ده الله وته دا جوړی کړی دقنا من مسک دا به د مشکو نه الله جوړ کړي بعض وی خلقنا من عنبر چې ننم په 30000 پوری به تولا خلقنا من عنبر دا د عنبر نه جوړ کړي شي دي په دې سلسله کې حضرت عائشہ حضرت امامه حضرت جعفر ابو ذر غفاری د ټول نه پکې مرفوع حدیثونه موجود دي چې کله دغه موجود دي جمهور په اجماع کړي دا هر چاله په کار دي چې هغه اجماع واقع خپل تفرد پریږدي ځان نه فاقبل بعضهم على بعض پس پیش بشی بعض په بعض باندې تسالون یو بل نو تپوسونه کوي چې ور مخامخ شي قال قائل منهم وایبا وینکه دین انی کان لی قرین ما سره یو ملګری و ينکر البعث تو بل ته وای چیرې زما یو ملګری وغه د قیامت انکار کو قوم نه لري چرته په دی اله ګولا کې آیا تاسو یې وینئ یو بل ته بوي فطلع فرآه بیا به ورته ښکار شي په جهنم کې فی سوائل جهنم په میان د جهنم کې قال دې ورته تالله قسم دې په خدای ان کې تل تردین تا خو دې کندې ته ځان سره غرزولم تا خو دې غرزولم ځان سره نږدې و لتردین چې دلم لېګلې وي سترې کړې دوم لیکن ولولا نعمت ربی که چر نعمت زما د پروردگار نه یعنی فضل د الله تعالی خو شامل حال ضرور وی کنه ولکنت من المحضرین زبا مزد حاضری دن کې نو معک فی الجحیم تاسو رب دې جهنم کې عثمان ټاټه والی خدا الله بچ کړم ما باندې الله خپل فضل وکړو نمړیګو الا موتتنا الاولى مگر موږ دغه یو د دنیا مرګ دی بس وما نحن بمعذبين او نو موږ عذاب مذکور رات کې دی شي ان هذا لو الفوز العظیم پتا کی سره دا اغلو یا کامیابی دا المذکور لاهل الجنه لمثل هذا ند پار دی کامیاب ہے پلی عمل العاملون پس پکار عملو کی عمل کون کی اذالک خیر آیا دا بہتری دا نو دای به د اور نه راویستې شي وبو په اوس کول شي بیا به جهنم طرف ته بوتل شي او کوم ځای کې چې دا وبې نو پاغه ځای کې به اور نه وي دا معنی محلی کړی دا دویم تفسیری دا د دویم معنی چې دی به جهنم نه راویستې شي د زمهریر په طبقه کې به داخل کړي شي بیا به د جهنم په عذاب کې وقفه نه وي د جهنم په دې عذاب کې به بیا وقفه نه وي اوس د دغه منذرینو ذکر الله دې ځای کې کوي اول د نوح علی السلام ذکر وشو فلم يعمل مجيبون مخصوص بالمدح هغه محذوف دی المجيبون نحن بل ربط ادا چې ما قبل کې بیان د انبیاء متعددو او په دې کې بیان د نبی خاص چې غنو علی السلام دی خلاصہ فوز د متبعين د توحید یعنی کامیابی د تابعداری کوونکو د توحید هغه بدل ته بیانې ولقد نادانا نوح او کله چې مونږه आवाज وکړو نوح نو علی السلام تا فلنعم المجيبون پس خر سیدون کیو مونږه ونجینا والو مونږ نجات ورکا غلا او اهل دا غلرا من الكرب العظیم دا غلو مصیبتنا کرب غرق تویل شي دا غرق لوینا یو معنی دې دا دا چې مونږ د غرقېدو نه بچ کړل غرقېدو نه بچ کړو دوی معنی دا کرب صدمه نم بچ کړو صدمه چې بچا راځي کنه وې پلان کې باندې لوی صدمه راغله نو دا غ صدمه نم بچ کړو دریم معنی چې دا ان هغه دا دا چې دا قوم د نوح علیه الصلاۃ والسلام سره استهزاء کولا اندابه کولا او دا به وی چې مجنون وزدجر مجنون دی نو کلا چې قوم تباش انو دا پریشانی هم ختم شو چې کله دا قوم تباش نو دغه پریشانی هم ختم شو نو فرمایي چې ونجینا واهله من الكرب العظیم نجات ورکومګه دلا آل دلرا من الكرب العظیم دا غلوی مصیبتنا وجعلنا ذریته هم الباقین او ګرځول مونږه اولاد د دې لرا هم الباقین چې هغه باقی پاتې کیدونکو په سفینه کې حام سام او یافس دا باقی پاتې کیدونکو وګرځول مونږه اولاد د دره باقی پاتې کیدونکو په کشته کې نو علی السلام درې زامنو حام سام یافس پورا تفصیل په دې درې واړو باندې ما کړو کستا سو خیال کې راځي دولسمه سپاره کې یو یو زوی پورا تفصیل ملته بیان کړو بیا د غي د اولاد خریدل ټول تفصیلی باس دولسمه سپاره کې شو کستا سو خیال کې راځي الا کنه راځي بیا به کو خیر ده بل کال له ان شاء الله نو سام چو سام انو دې ترکیانو ایرانیانو او د افغانیانو پلارو ای تلیګل شوخه او حام د سودانیانو پلارو یا پس د دې باقی دنیا خلکو انه شان دا دې چې هغه من عبادنا زمونږ د بندګانو مؤمنانو نه دي ثم اغرقنا الاخرين بیا مونږه غرق کړل باقی خلق وان من شيعته لابراهيم وان من شيعته اي من اتباع نوح نوح عليه الصلاه والسلام د اتباعنا لابراهيم په دلیل نقلیو کې شروع شو بعض مطلب بیانې وان من شيعته چې نوح عليه السلام هم نبی او ابراهيم عليه السلام هم نبی دي نو داغه د گروپ نشو بعضی وی چې د شیعه مطلب دې ده دا ده چې حضرت نوح علیه الصلاۃ والسلام تدخل اهل خانه او نوم تکلیف رسیدلو او ابراهيم عليه السلام تم د پلار نه او خاندان نه تکلیف رسیدلو په دی وجه دی وای چې وای ان من شیعته ل ابراهیم اذ جاء ربه بقلب سلیم کله چې راغی هغه خپل پروردگار لا په قلب سلیم سره یعنی په سلامتیا والا زړه سره چې شرکیاتو نه پاکو اذ قال لبی وقومه کله چې وی پلار خپلتا او قوم خپلتا ماذا تعبدون د چا عبادت کوي تاسو سورہ نام کې ذکر شته ابراهیم کې ذکر شته ایفکن الہتن دون الله ای جوړ کړی تاسو خدایان د الله نه علاوه تريدون اراده کوي تاسو دا غي تريدون دا فعل دی الہتن مفعول له دی ایفکن مفعول له دی نو معنی دا دا چې تاسو د الله نه علاوه د دروغجن خدایانو اراده کوي فقال انی سقیم انوی وی ویزه بیمار بخاری شریف کې روایت ته چلم یکذب ابراهیم الا ثلاثه کذبات ابراهیم چره دروغ نه ویلی مگر درې دروغ شتا درې ځای ویلو نمبر 1 انی سقیمی ویلو چې زه نا جوړه دویم دروغ دا ویلو بل فعله کبیرهم ای ورته وی دا چا دا بوتان خراب کړی دي ټول دا دی مشری او دریم چې دی خزه بارک چې وی هذه اختی پیدا زما خور ده هغه مشهور واقعه ده ظالم بادشاہ چې د چا بچا سره به خور روانه و صرف هغه به معاف کو نور چې بچا سره هر خزه ونه به ته بوتله او بیا رزیل پویمش او د حضرت ابراهیم علی السلام بیبی ته سوزله په غلط نیت باندې لاس مواچو لیکن از لاس چول نمخ کې والله شلک لا سچول نه مخ کې وا الله ذلیل ک اخر کې چې پوه شي چې کومه پیر لاس ورګدوم نو الله می ذلیل کې دا دعا کې ما خدای بیا بچکی نو بیا دیلا حضرت هاجره دا دا غلوروا او دا بادشاہ چې دا فراعنه وکيو فرعونو هغه خپل لوري بیا دیله په خدمت کې ورکړه نو هغه واقع ده دي هغه خدمت کې ورکړي يهود په مونږ یو اعتراض کوي چې دا د وینځي د دې پیغمبر د وینځي اولاد مونږ ورته وایي د صورت زامنو پوي غینا نو غلي کې نه دا وینځ نه وا حضرت سارا لا حضرت هاجرہ هم دغه فرعون بادشاہ چو چې دا کم دغه اراده کړی او په خپل ارادو کې ناکام شو نو هغه چې نو هغه د خپل لور د پاره د خدمت د دې اوقات ته او قتل د دې بزرګای ته نو ورکړه هغه ابراهيم عليه السلام ته وی وی دا خو مال هغه راکړه دا لورو خدمت ته پاره خو زبه تعالی درکم طالب ته خدای اولادو کې نو خپل خاون ته دی هبه کړه هغه ور سره نکاح وتړله نو دا د بادشاہ لور و شاهزادګی و زمون پیغمبر صلی الله علیه وسلم د حضرت اسماعیل نو سید او اسماعیل چې دا د شاهزادګی زوی و دا عمر شاهزادګی و وینځنه و نو دا اوس په دې روایت باندې ډیر وګد باس دی امام بخاری په دې روایت باندې محدثینو جرح کړی دا بعض وایي چې دا روایت دروغجن دی اوس روایت ته دروغجن هم ځکه نشي ویل چې بخاری مسلم راغسته دی نو چې بخاری او مسلم دواړه راوالي هغه ته څوک دروغجن روایت ویل شي ته زما خورې په دین د الله تعالی کې بل فعله د دې سلور تفسیرونه ال تلی کړی دي تبل فعله دې سلور تفسیرونه لیکلي دي مونږ هم ذکر کړی دي التا که خیال کې مرাজি مونږ پم باس کړو او دې انی سقیم مان دادا چستا سوداس نجوم پرستی فقال بیا ورغه دی دی خدایان الله ان مقواړو مدبرین وې زبې مار هم زنه شم تلې زی تاسو نو فراغ الی الہتیم اسراغ فقال ورته ویل کدا مخه ته دومره میوي چې پرتی دی خړی ولینا دې بوتانو ته مخه ته میوي خي کنه ورته الا تاکلون ولنا خړی مالکم لا تنتقون بیا لدا سه چل شوی دی خبرې نه کوي ټول ولاړی خبرې ول نه کوي بس هغه غوږ نه کو دله غوسه ورل عزت ته پوسونه کوم دی اړو جواب نه راکړي نو فراغ علیہم ضربا بالیمین پس شروع وکړه په قوت سره بالیمین ای بالقوه موږ د یمین معنی کړي او قوت هم کړي وکنه چې قوت او طاقت دا دا معنی سو کو نه په خلاص باندې په وال شروع چې الله تعالی د انسان د افعال خالق دی والله خلقکم الله تاسو پیدا کړی او ما تعملون کوم عمل چې تاسو کوی دا الله پیدا کړی دی نو معلومه شو چې د انسان د عمل د افعال څوک خالق دی الله دې کنه روح المانی مدارک ابو سعود احمدی بیزاوی وغیرہ کې نو د اهل حق په دلایلو کې یو دلیل دا هم دی د اهل حق په دلایلو کې یو دلیل دام دی چې ستاسو او ستاسو د اعمال رب خالق نو هغه ورته وی چې ای زوی زما ان یرا فی المنام انی اذبحک زه په خوب کې تاوینم چې زه تازه بکوم فانظر ماذا ترى ستا سره ایدا قال یا بتی اور ته زما خوګ پلارې فعل کوت ما تو عمر کم چې تا ته حکم کیږي ستجدنی ان شاء الله من الصابرین زرد چوب مال را کچره الله وختل من الصابرین صبر کوونکو نه میت درویشتمه سپارا سوره زمر آیت نمبر 23 فلما اسلم وتله للجبين پس دوار حکم ومانو فلما اسلم کله چې دوار حکم ومانو نو وتله للجبين سمېلو دې پړمخي حضرت اسماعیل علیہ الصلات والسلام پړ مخې سملولو لکل انسان جبینان لکل انسان جبینان بینهما وجهتن جبینان کان پټه ته ویل شي چې د خوراک په وخت کې کم خوځي دا ځای خوځي دا ځای خوځي د هر انسان دو جبینونه دي وتله للجبین مطلب دا نه چې داسې داسې پړ مخې سملو وتله للجبین دا یو طرفې لګېدلو دغه په میان زده کې بیا دې ته وجهه ویل شي په عربي کلام نو داسې سملولو په یو سایډ یا داسې ٹھیک شو ونا دینا موږ ورته आवाज وکای یا ابراهیم چې ابراهیمه وفدیناه بذبح عظیم بدل ورکړه مونږه د یو زناور په ذبح سره اوس دا زناور کم ځای نه راغی دا ګډ د کم ځای نه راغی دو تفسیرونه دی یو دا چې جنت نه راغی دویم تفسیر دا دی چې حابیل کوم قربانی کړي وا الله غ جنت ته لېګلې وا نوم آغا ګډوله چې دنو هغه راغی وترکنا علی فی الاخرین او پیګو د مونږ دلرا وترکنا ثناء حسنا علیه فی الاخرین د مونږ اخرین ته پری خو دو سلام علی ابراهیم دا ټول به تر قیامت څوک د قران تلاوت کې یا بوي چې سلام علی ابراهیم سلام علی ابراهیم سلامتی یاد په ابراهیم باندې سلام دی په ابراهیم علی السلام کذالک نجزی المحسنین هم دارنګ مونږه بدل ورکو احسان کوونکو لرا مونږه بدل ورکو احسان کوونکو لرا کذالک نجزی المحسنین هم دارنګي موږ بدل ورکو انه من عبادنا المؤمنین فتاکک سرا انه من عبادنا دا زمونږ د بندګانو نه دي المؤمنین چې هغه مؤمنان دي زمونږ د بندګانو یعنی د مؤمنو بندګانو وبشرناو او زیر ورک مونږه دلا به اسحاق نبیا په اسحاق علی السلام سره چې هغه نبی د من الصالحین د صالحانو نا مونږ بل زیر هم ورک اسحاق علی السلام هم ورلا زوی ورک سید عبد القادر جیلانی رحمت الله علیه او نور حضرات غي فرمای چې قربانی د اسحاق علی السلام شوه لیکن جمهور اهل حق اهل سنت والجماعت مذهب دا دی چې قرباني د اسماعیل علی السلام شو ځکه چې الله فرمایي وبشرناه باسحاق مونږ زیره ورکړل په اسحاق علی السلام سره دلته واو حرف عطف دی او قران کریم ویلی دی چې قربانه والا بل دی او د چا چې بشارت ته نو دا بل دی نو مخکې پوره واقعې چې بیانېږي واقعې نه پس فرمایي چې حرف عطف سرا وبشرناه باسحاق نو نسنا ثابت شوا چې قرباني د اسحاق نه ده شوی ځکه چې دا غي نه پس وای چې وبشرناه باسحاق مونږ زیر ورکو په اسحاق سره بلکې دا د اسماعیل علی السلام شو دویم دا چې تاسو سوره هود کې ویلي دي چې الله تعالی حضرت ابراهیم له بشارت ورکو او سوال دا دی چې کلاغې د بچپن نه په بچپن کې زبا کیدلو چې کله بچپن کې زبا کیدلو نو نو سه بیا د کم ځای نه پیدا کیدل چې الله ورته وي ومن ورا اسحاق یعقوب نو چې الالی دلونو بیا د یعقوب اولاد د کم ځای نه راتو دا خو بیا دا چې مخکې نه الله د تقول چې بس اسبا دپړه شپړه کرنا ہے هم بیا خو دپړه شپړه شو سیاسي به دی لالو له تسملو او لالو به نه ځکه چې دل بنوسه ورکو بیا خو امتحان نشو ابن کثیر رحمت الله علیه دا لیکلی د مستدرک روایت کې دی حضور علیہ السلام فرمایلی دی انا ابن الذبیحین زد دوو ذبیحین زویم یو اسماعیل او دویم خپل پلار حضرت عبد الله چې کوم د عبد المطلب لسم زوی دی او د نظر مطابق داغه زب کیدلو د نظر مطابق داغم زب کیدلو تفصیلی واقع چې دنو هغه موجوده ده په دغه کې سیرت المصطفی د ادریس کان لوی کې شته دغه په پوګانې چې وینو هغه دی بچ کړو هغه وینا د بالالو لنبوزي نظر منلو د زامنو چې سوق اصل کې دا نظر د سوق منلو دا چې سوق د بیت الله په خوا کې عبد المطلب ملاس ته ډړې والے و خوب کې ورته جبرئیل امین راغی یا بل فرشتہ راغی وی احفر بره کا به احبار روایت هم پکې دي نور روایت خداغه راجح اقوال چې هغه کم ذکر کړي نو بیا زمزم کو دای چې کول نو صرف حضرت حارث و سره نور زامن د دونه دغه دغه وخت نظر منلو چې الله مال زامن راک ان زو پاغي کې ستا پلار کې قرباني کوم نو بس حضرت عبد الله چې ونو تاس ما سیوښت خو دنوم براوته اخر کې ټاس چې شروع کنه هغه وکانو سره لس لس وکانه دینه مخ کې په خوا زمانہ چې و دینه مخ کې عبد المطلب د دې نظر نه مخ کې نو لس وکان چې ونو دا دغه دیت دا دغه نه پسل شي وی لس لس به منل او غزيات دې اخر کې چې سل شونو ورپسې تاس د وکانو په حق کې راووت نو هغه لال که حضرت عبد الله بچ ځکه نبی علی السلام وای انا ابن الذبیحین شاه عبد القادر د یا بنیه ترجمه کړی د اے میرے چھوٹے بیٹے اے زما وړو کی زویا شاه عبد القادر د یا بنیه ترجمه کړی د چې اے زما وړو کی زویا نو دینم شیعاګانو استدلال کړی دی چې اسحاق په عمر کې وړو کېو استاد شاه عبد القادر وې ترجمه دا کوي نو اسحاق علی السلام عمر کې وړو کېو نو دا غي قرباني شوی ده موږ مختصر غوندې جواب ورکو چې دلته د یا د تصغیر ده یا د تصغیر ده یا بنیه کې یا د تصغیر ده د یا تصغیر معنی ده اے میرے پیارے بیٹے چھوٹے بیٹے اے زما خوګه خوګه اے زما ماشوم ماشوم کلی کلی وا وای کنه خلک کلی کلی وا اے زما خوګه بچیا اے زما معشومه بچیا ګل می دې شاهزاده می دې ولوکه ولوکه می دې وای کنه زما خوګه بچیا او اے زما معشومه بچیا نو دین دا نه ثابتېږي چې عمر کې دا وړکو مشری زوی تم خلق داسې ویو منځنی تم داسې ویو کشری تم داسې ویو دا نه چې هغه ته پته چې زما کله ټولو کشری زوی وشي هغه ته بیا هم چې زما وړکی زویا داسې خو نه کړي ټولو ته وای خلک ولقد مننا علی موسی و هارون او په تحقیق سره موږ احسان کړی دی په موسی او په هارون باندې ونجیناهما او نجات ورکړه موږ دې دواړو لا وقومهما قوم د دې لا من الكرب العظیم د سنا د یری لوینا ونصرناهم فكانوا هم الغالبین موږ امدادو کړی دی پس شو دی غالب احسان کوونکو لا انهما من عبادنا المؤمنین دې دواړه چې زمونږ د بندګانو مؤمنان نو وان الیاس لمن المرسلین الیاس علی السلام د مرسلین نو اذ قال لقومه لا تتقون کله چې وې د قوم خپلتا الا تتقون ولتاسو نېریږي اتدعون بعلا آیا تاسو عبادت کوئ بلنه ور کوئ بعلا وتذرون احسن الخالقین او پرې تاسو خو خلق والا احسن خالقین بهترین تخلیق کول والا د دې بعل ذکر چې د په سورې انعام کې مشتا سورې انعام کې اوس اتدعون بعلا دې کې اختلاف دی چې دا بعل آیا دا د سړی نوم دا بعل دا د سړی نوم که د خزې نوم اکثر وای چې دا سړی و او خلکو به د قدر ډیر کو او د د د دې نوم د وجه د خار نوم بعل بکې خو هغه مو چې دا پاک بازا نیک وا ضرب المثل وا پاک دامن خزه و داغي نومو بارال بوتو وتذرون الخالقین تفسیر کبیر د تزرون په دې موقع باندې د دع او د زر د دې فرق بیان کړی دی چې دع او زر کې څه فرق دی ای وای چې زر وای چې د علم نه پس یو شی پرې خودل او دع چې دی بغیر د علم نه یعنی هغه د معلوماتو نه پس شی پر خودل څه شی پر خودل او دا بغیر د معلوماتو شی پر خودل ته دعوی نو دا عام دی او زر خاص شو وتذرون احسن الخالقین یعنی پورا علم درتوش بیا پر دی تاسو احسن الخالقین الله چې هغه الله دې ربکم او رب ابائکم الاولین په الیاس علی السلام باندې دې کوم لک کلام د دوه تفسیر دي بیزاوی خازن ابو سعود مدارک وغیرہ هغه وی دا الیاس علی السلام دی دلته الیاسین هم ویل شي او الیاس هم ورته ویل شي دویم تفسیر پکې دا دی چې الیاسین نه مراد د د پیروکار دی الیاس علی السلام جدا او د الیاسین چې دا د پیروکارو ان کذالک نیذ المحسنین په تحقیق سره موږ بدله ورکو احسان کوونکو لرا انه من عبادنا المؤمنین په تحقیق سره دا زمونږه د بندګانو مؤمنانو نه دی وین لوط لمن المرسلین لوط علیہ السلام نو مرسلین نه نجینا وال وجمعین دلې چې موږ دلې نجات ورکاو ته دا الله په جمع باندې الا عجوزن فی الغافرین مگر هغه بډای چې وفات کیدونکو نو ثم دمرنا الاخرین بیا هلاک کړل موږ نور ټول وانکم لتمرون علیهم مصبحین او تاسو خامخا تیریږئ په دای باندې په صفی وخت الصباح یعنی اهل مکه چې کله سفر کوي نو د سحر په وخت کې د مقام ته منزلونه مقرر کړي نو په خوا خو بدانه و چې شپه ورځ به سفر کې دي شي په خوا خو شاړې وي بیابانونه او دشتې وي نو د سفر به ټیم مقرر چې دي نه بده ځای پورې په پلان کې ټیم رس والي مکه به د سحر په وخت کې په دغه علاقو راتېریدل نو ځکه ورته وی چې انکم لتمرون علی مصبحین وبالليل افلا تعقلون او د شپې په تیر شي کله کله افلا تعقلون ولې تاسو کې عقل ناراضي دا سه کاروایی وکړه چې پاغه د خپل ملامت کې دي شي کشته کې چې کې ناستل کرایم د دنوان غستا کشته پګړه به دوش وا کشته مالک وای چې دې کې کلا تما مالک نه راتختې دل شوی غلام کله کینی نو دا بیاړیږي وی تاسو کې کاغه سوکوینو بس هغه د پاسی چې هغه ورځو دی دریاب ته ناله به کیشته سميږي نه ټول بغیر کیږي نو د پاسې دی یونس علی السلام ای ورته نه ته پیغمبر ته نه ورځو ډیر وی د ورته زیم کنه چې څنګه کیشته نه ټوپ کو ال تورته مې داسې خپل نیولې و نی غغې ته لړدن نه کور ګرم کور ټولې دنیا سمندرونو کې هغه وګرځو هر طرف ته وګرځو او اخره کې راړه او د دریاب په غاړه الته خپل کلا او کړه وی وشت یو الټه او کړه بس نیخ پکې دی الته لاړ کې ناس آغا فلولا انه کان من المسبحین فلولا انه کچرنوی دے کان من المسبحین د تسبیح کوونکو نه فخپل باندې خوخی لونه په زامنو باندې مالکم کیف تحکمون تاسو لس چل شوی دې څنګه فیصله کوي افلا تذکرون آیا پس نصیحت نه قبلوي ام لکم سلطان مبین یاشته تاسو د پارا دلیل خکارا فاتو بی کتابکم ان کنتم صادقین راړی تاسو دا کتاب پر دلیل نقلی ان کنتم صادقین کچری رښتیا وایونکي وجعلوا بينه وبين الجنه نسبا ګرځول دی په خپل مینس کې او په مینس د جناتو کې نسب ګرځو به خپل مینس او د جناتو په مینس کې نسب هغه سره جدا رشتي جوړې کړې وي ملائکو سره رشتي جوړې کړې وي دا الله او د ملائکو او د پیریانو دا الله تعالی دا د ځان نه دغه جوړ کړو نسبیان چې دغه چل به کو وجعلوا بينه وبين الجنه نسبا اي بين الله وبين الجنه نسبا دا الله او د پیریانو مینس جمهور د دې تفسیر د بخاری د روایت پیش نظر کړي کتاب التفسیر کې ده چې کله دې خلکو ستویل شو چې تاسو فرشتو نه د الله لونه جوړی کړی دي فرشتو ته د الله لونه وایي نو دا غیغه مین دی بیا سوق دی نو دای به وی چې سروات الجن چې په جناتو کې کمه فریدی خاپیره دا خسته خسته خاپیره دی پکې نو هغه د دې مین دی دی یعنی العیاذ بالله ثم العیاذ بالله الله خاپیرو سره وعده کړی دی نو دا غي نه فرشتي پیدا شوی دي په دې صورت کې ومانه دای چې الله او د جناتو په میانس کې رشتہ ناتا دی و جوړول جلال الدین مالی رحمت الله علیه دا معنی کوي چې دلته د دې جن نوم فرشتہ مراد ده ا د جن لغوي معنی اخلي او لغوي معنی نگاهو سے اوجل د جن لغوي معنی سره چې د سترګو نه غیبي نو فرشتم د سترګو نه غیبي نو دغه دا وایي چې دا لغوي معنی اغسته دلته نو فرمای وما انتم علیه بفاتنین چا لره داغه د لاسا په دوکا سره نشي بوتله بمضلین احدا داغه د لاسا خصوص نشي بوتله د کې سو تفسیر دی حسان دا دی کشاف هم ذکر کړی دی بیزاویم ذکر کړی دی روح المعانی کمالین بحر محیط وغیرہ کی دی چې یو دی علیه کی دا هی ضمیر چې دی الله طرف تراجه دی یعنی الا عباد الله کې چې مضاف الیه دی هغه طرف تراجه دی معنی بداوی چې تاسو د چا چې تاسو عبادت کوئ نه تاسو دا الله په مقابله کې په فتنه کې غرزیدون کی په فتنه کې غرزون کی گمراه کون کی مگر هغه سو غرزول شي کوم چې په خپل بدو ځخ کې داخليږي اړولې تنه نشي الا من هو صال الجحیم مگر هغه څوک چې هغه داخل شي جهنم ته وما منا او نه زمونږنا الا له مقام معلوم مگر چالرا چې مقام معلومه په اسمان کې چې الله به غي ته عادت کوي دینه مخکې بار فرشتو ذکر ربط ته د ما قبل سره بر د فرشتو ذکر مخکې دغه فرشتو زبانی دا غي حالات بیانې چې مونږه فرشتو کې هیڅوک نه مگر دا داغه مقام معلوم دی په مونږ فرشتو کې بل دی چانه مگر داغه مقام معلوم دی الا له مقام معلوم مقام قاو بمونگا بندگان دا اللہ مخلصین فکفرو به انکار کوي په دې سره فسوف يعلمون زرد چې پوهه بشي دا ماتو کله چې مړ شي ولقد سبقت کلمتنا فتاکک سره تیر شوی دا کلمه زموږ د پروردگار لعبادنا زموږ د بندگان مبارک المرسلین کم چې رسولان دي انهم لهم المنصورون فتاکک سره دی خامخا مدد بکیږي دی علی اعدائنا په دشمن زمونږ باندې عما یصفون دا غ بیان نه چې کوم دی کوي وسلام علی المرسلین سلامتی دا په مرسلین باندې والحمد لله رب العالمین ټول سنا صفات د پار دا غ الله دی چې غ رب العالمین دی تلاوت